او گوادا روز د اختر چې لسمه ده او روز د عرفه چې نهمه ده تکه او نه تکه واللیل اذا یسر او گوادا شپه کله چې په تیرې دوشي پس باندې هل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا چشته دې په دې وختونو کې عبرت د پار د عقل من چې دا ډېر د عبادت وختونه دي عقل من په دې کې ډېر خواري کوي او ځان له جمع کوي او بیا عقل ته وګوره الم تر کیف فعل ربک بعاد ان ګوري ته چې سرنګ کار کړی دی رب ستاد عادیانو سره ارم ذات العماد چې د ارم اولادو او ډیرو ودنګو دنګستنو او پیلرو والا عمارتونه جوړ کړیو فاما الانسان اذا مبتلاه ربه پس دا انسان بدبخت ده دا حال له کله چې امتحانو کې په د باندې رب ده فاکرمه عزت ولور کی ونعمه نعمت ولور کی فیقولون ذی اوای ربی اکرمن چې رب زما زې عزتمن کړم نا الحمدلله نیس نه بستوي واما اذا مبتلاهم او کله چې امتحانو کې په د باندې رب د فقدر علی رزقه نو کم کې په د باندې رزق او روزي د فیقولو نو دی وای ربي اهانن چې رب زما سپک کمال را کلا چرې دا عزت او ذلت نه دی چې توای بل لا تکرمون الیتیم عزت کارونه ومنکړنو تاسو عزت نه کوي د یتیمانانو ولا تحاضون علی طعام المسکین او یو بل لا ترغیب نور کوي په طعام د مسکینانو چرې دا سنه دا اذا دکت الارض دکن کله چې وټه کول شي د ازمکا پوره پټه کول سره ریزه ریزه شي وجاء ربك والملك صفا صفا اور ابشی رب ستاین اخکار بشی او ملائک قطار په قطار وجی ایوم ازم بجهنم اور ابوستی شي په دغه ورځ باندې جهنم یوم ازین یتذکر الانسان په دغه ورځ باندې با یادې انسان خپل عمل وانا له الذکر او سرنګي و فیدمن شي د د پاره یادول یقول وای با یا لیتنی افسوس ته مال را قدمت لحیاتی چې څخه مې را لېګلې وې د دنیا نه د دې ژوند د پاره اسم نه دی را لېګلې نو فیوم ذل لا يعذب عذابه احد پس په دغه ورځ باندې با عذاب ورنکي پشان د عذاب د الله هیڅ څوک